دا غو ذکر کو عبدیت دا غو ذکر کو دا د صورت دوه حصے وو اوله حصہ 63 نمبر آیات پوری پدې کې عجز د انبیاو او دفع د شبهات او داغونه ذکر کو او دا د موسی علی السلام بارکه موسی علی السلام له الله ډیر معجزات ورکړیو نو دا غډیر معجزاتونه د خلقو دلیل نیسه چې د قدرت والده تصرفات والده او د الله تعالی سره شریکاو نو د هغه جواب ورکي حاصل د جواب ده چې موسی علی السلام کې دا ټول کمالات الله تعالی چولیو سره د ټولو کمالاتونه دی الله ته محتاجو او دا معجزات الله دل ورکړیو دا د په قدرت کې نو الله ورکړي بیا دی آیات آیاتونو کې ضمیر د متکلم نه جمع متکلم کومه ضمایر دي نو پاخي سره معجز د موسی علی السلام ثابتي کی چې الله وی ما دل دا کارو ک منګ دل دا وک واذکر فی الكتاب موسی مخلصن نه مراد څه غوړه کړې شوی د ګناهونو نه پاک ساتل شوی مخلصن سره اشاره د عصمت ته موسی علی السلام ته چې د معصوم د نه ګناهونه نه وشي او وکانه رسول النبی دا دوه صفاتونو کې نسبتي فرق دی رسول او نبی کې د رسول نسبت الله ته رسول من الله د الله د طرف نه استاد او رسول او نبی الی خلق الله د الله مخلوق ته خبر ورکون کیو د دوانو کې نسبتي فرق دی نور دا یو شی دی من رحمتنا کی اشاره ستا چې دعا الله پاک د موسی علی السلام قبول کړه موسی علی السلام دعا کړې ورسره سورې توه کې راځي چې الله پاک ما سره د زما دارور پیغمبر کې ولېږي داغه د پاره سوال کړو نو الله یغه دعا مې ول قبول کړه هارون علی السلام ورسره پیغمبر کمرګره مې کو ملېګو وذکر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکانه رسولا نبیا په دې کې د پنځمې شبهه جواب دی او پنځمه شبهه دا و چې مشرکین مکه د اسماعیل علی السلام یو تصویر یو بوتي جوړ کړو او په کعبه په خوا کې ودرولو او دا هغه په لاس کې هغه بوت په لاس کې ازلام ور کړو غشي هغه غشي د قسمتونو هغه سره به قسمت معلومه نو دی واقدار غنا د قسمت نو حاصل د جواب دا دی چې دی خو عبد او عاجز او د د پنځه صفات ذکر کوي په دې ځای کې چې هغه پنځه صفات دلالت په د په عجز باندې کوي دا خو بنده او د الله هغه پنځه صفاتونو کې یو سو صادق الوعد نو الله وایي واذکر فی الكتاب اسماعیل یاد کا د نصیحت په تور باندې په کتاب کې واقعا د اسماعیل علی السلام انه کان صادق الوعد یقینا و دې رښتینه لوز والا ګور صادق الوعد دا خو تمام پیغمبرانو خو کله کله د یو پیغمبر په خاص واقعاتو باندې هغه صفت خاص شي هغه پوری لکه ګور د پاغه ذبح په وخت کې خپل پلار ته سوي چې تو ما صبر نه کوم وي خیر دې مال علاوه ول خپل اسونه لاړه متړه رسول سوره صفات کې راځي کنه زما خپل اسونه متړه خیر دې او هغه کارو ک الله چې تا ته کوم حکم کړل کوم حکم الله کړ دې هغه نافذ کړ او دویم صادق الوعد یو ابو داود کې حدیث دی چې دیو کس سره وعده وکړه لوز یو کو دو تل په لار هغه ورته ته ماته لګ انتظار وکړه زه راځم هغه سړی لاړ هغه لیر شو درې ورځې وروسته راغی دی ورته انتظار کیو او چې هغه راغله دی ورته غوسم نشو دا ورته بس درې ورځې مستا انتظار وکړ دغه ورته وي انه صادق الوعد دې رښتینه په وعده کې وکانه رسول النبي او و دې رسول نبی خبر ورکونکې وکانه رسول النبي دا دلیل چې د رسول سره د نوي کتاب موجودیدل ضروری نه دي نوی کتاب موجودی دل د رسول سره ضرورین دي ځکه دغه مستقل کتاب نو ورکړي شي خو د وحي په تبلیغ باندې مکلف دي نو هغه ته رسول ویل کیږي عدل ته ګور د صفت کې رسول النبي او دا د شرافت ته په چا باندې په اسحاق علی السلام باندې اسحاق علی السلام بارکه صرف نبی یعنی ویل دي او د په صفت کې رسول النبی دواړه وي چې د رسول النبی دواړو وکانه یامر اهله بالصلاه والزکاه وکانه عند ربه مرضیا وکانه یامر اهله او بده چې حکم به کو تابعدار خپل ته بالصلاه د منزونو د کول او زکات او د زکات ور کولو مراد د دین دا دی چې د خپل ټول امتیانو ته دعوت د مسلې ورکاو هغه څوک هغه بنو جرهمه قبيله وکنه مدب هغه ته دعوت د توحید ورکاو عدد دا شوق چې دعوت الی عباد الله چې الله بندیان الله دین تراو بلم د دې زنه جواب د شپږمې شوبه د ادریس علی السلام باره کې يهودو مختلفې قصې مشهور کړې اصوفیه کرام وایي چې ادریس علی السلام او الیاس علی السلام دا داړ یو یو پیغمبر دا دواړه نمونه یې دوه او داغو دا خیال چې الیاس علی السلام او خضر علی السلام دو د خلقو ضرورتونه او حاجتونه پوره کوي الیاس علی السلام په وچه ګرځي خضر علی السلام په لمده په دریابونو او په چینو او په خړونو په دې زینو ګرځي او په کال کې د دوی یو ملاقات کیږي دی یو بل سره نو دا سدي داغه حاجتونه پوره کون کړي نو حاصل د جواب داو چې دا عبد دی د دو صفاتونه وګوره دا الها نه دی په هر شي کې الله ته محتاج نو الله وی واذکر فی الكتاب ادریس یاد کا پر قران عظیم کې د نصیحت په تور واقع د ادریس علی السلام انه کان صدیقا نبیا یقینا و دې رښتینه پیغمبر ورفعنا مکانا علیا او پورته کړو مونږه دې مرتبه اوچته تا ګور د مرتبه الله اوچته کړو ورفعنا مکانا علیا د مرتبه اوچته الله پنيس او بعض روایتو کې راځي چې د معراج په شپه باندې د د نبی صلی الله علیه وسلم سره په څلورم اسمان کې ملاو شو نو ورفعنا مکانا علی هغه ته اشاره ده چې الته د ملاقات وشو ګوره دا څومره انبیا چې مخکې ذکر شو الله په دوه باندې ما احسان او انعام کړی دی دو په انعام کې ما ته محتاج په نبوت کې ما ته محتاج په هر شي کې ما ته محتاج نو دو الیه نشي کېږي دا عبید دي ټول د الله بندیان دي الله په دوه من انعام کړی دی انعم الله عليهم دا انعام د شي د نبوت الله په دوله نبوت ورک من ذریه آدم دا آدم دا اولاد د آدم علی السلام ندي دا کوم چې مخکې ذکر شو وممن حملنا مع نوح او دا اولاد دا هغه چانه چې سوار کړی دي منګه د نوح علی السلام سره پکشته کې ومن ذریه ابراهیم او دا اولاد د ابراهیم علی السلام نه و اسرائیل او دا اولاد د یعقوب علی السلام نه ګور د سلور پیغمبرانو دی آیات کې ذکر کړه آدم علی السلام نوح علی السلام ابراهیم علی السلام او اسرائیل یعقوب علی السلام د سلور پیغمبرانو ولې ذکر کړه ځکه دوته آباء الانبیاء انباء آباء الانسانیت او آباء الانبیاء وي آباء البشر آدم علی السلام اب الاول له اول پلار دی هغه د انسانیت او ابي ثاني څوک دی نوح علی السلام او ابراهيم عليه السلام او يعقوب عليه السلام دا د انبيانو پلاران دي ځکه د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې تمام پیغمبران راغلي بیا د يعقوب عليه السلام په اولاد کې بني اسرائيلو کې ډېر پیغمبران راغلي نو دا څلور وانه پیغمبران سو د آباو ومن من هدينا واشتبينا د هغه خلقونه هدینا چې موږ ورته هدایت کړو وجتبینا او غره کړیو موږ ممن هدینا هدینا سره اشاره کوي توحید ته چې توحید ته مې دا خلق را بللیو د دوه اولادونو نسل داس دی الله وی چې موږ ورته هدایت کړو ځنې موږ غره کړیو واذا تتلى عليهم ايات الرحمن لیکن دا دو د توحید د خورول نرستو بیا دا نور ادیان څنګه پیدا شو نور دینونه څنګه جوړ شو نو الله وی فخلف من بعدهم خلف نو راغل د دین رستو ناکار نائبان د دو په اولاد کې ناکار خلق راغې یا رسو د دو ناکار خلق راغې نو هغه دین برباد ک او څنګه دین برباد ک په دوو طریقو یو اضاع الصلاه وتبع الشهوات اضاع الصلاه چې برباد کړل منځونه مز ذکر د مز مراد نه ټول دین ازاع الصلات دینی برباد ک یا ازاع الصلات هغه منځونه په صحیح طریقې سره ونکړه حکومي طریقې چې منځ پکارو پاغه طریقې منځونه ازاع الصلات ارکان د منځ منځ هغه په صحیح طریقې سره ونکړه او حسن بصری رحم الله وی چې د دنیا ګټه پسې ولګېدل زمکه او د اخلي خرڅي هغه وي او د دنیا کار شروع کو د الله دین پر خود منځ پر خود اذا او صلات او دیمه بربادي پس وتبعوا الشهوات روان شو په خواهشاتو د نفس پسې خپل د نفس خواهش پس روان شو یعنی خپل دین د خپل خواهش تابع ک دین د خواهشاتو مطابق چې څه د زړه غواړي هغه کوي وتبع الشهوات نو چې کله دین تا خپل د خواهشاتو تابع ک دین ختم شو کنه بدعات ته شروع کړ شرکیات ته شروع کړ هر سړی چې څه غواړي هغه کوي د کرشتیاګانو مذهب دی کله چې وغواړي چې قاعده ولا بدل کی زنا ته اوس هغه متعوي ودا جایز ده او بلکې هغه خو پکې مرتبه ور کوي دومره دومره غټي غټي مرتبه ترس دارنګ ارچ خپل د پاره یو لارې کولاو کړی دي وتبعوا الشهوات لکه د علماء مبارک تیر شي دي مخې کنه هغه به يهود مليان مبارک ليس في الامين سبيل هغه به کده اميان مال خړ کنه چا ورته څه ګنا نه دي ليس في الامين سبيل خیر دې کوم د اميان مال خړ نو هیڅ خبر انده ځکه مال موزي خور دي غازي د موزيان مال غازيان خوري کنه د کافر مال غازيان خوري وای دا امیانو مال مونږ خو خیر دی نو وتبع الشهوات په دې دوو طریقو سره یې څوک دیني برباد ک نو فسوف يلقون غيا زر دې چې مخامخ بشي سزا د سرکشی ته سرکشی چې کومه دوکړه هغه ته به دوه مخامخ شي ګور په دې آیات یو فخلفو وي یو خلفنو وي خلفه هغه اهلدار خلق او خلف نا اهل خلق چې په سکون د لام سره شي کنه مراد تل څه شي دی هغه نا اهل خلق نو فسوف يلقون غيا زر چې مخامخ بشي سزا د سرکشی ته سزا د سرکشی ته مخامخ شي او غي غین د په دوزخ کې یو کند ده او هغه داسې ګرمه ده داسې ګرمایش دی داغه چې باقی جهنم داغه د ګرمایش نه پناه غواړي یا خو هغه کند ته نه مراد ده نو فسوف یلقون غیا داخلي کې به جنتونو د همیشه اوسېدلو عدن هغه جنتونه د همیشګرای چې هغه ته به داخلي کې التي وعد الرحمن هغه چې وعده کړی دا سره مهربان بادشاہ خپل بندیانو سره بل غیب په غیب باندې بل غیب مطلب څه چې نه دی لیدلې دا جنت دا جنتونه لیدلې دي الله وسره لوس کړي دو په ایمان راوړ دي انه کان وعده ماتیا یقینا وعده د الله پوره کې دي شي یا یقینا وعده د الله دراتلون کې لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما لا يسمعون فيها لغوا نا بوري په دي جنت کې لغوا به فائدې خبره الا سلاما الا سلاما دا الا مستثنا منقطعه الا لكن يسمعون سلاما لیکن اوری بدو سلامتیا خبره سلام من مراد څه هغه سلام د فرشتو یا سلام د الله یا مراد تنسه ده سلامن هغه محبوب خبره خسته خبره لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون سلاما لیکن اوری باغ خبرې د محبت خبرې د سلامتیا ولهم رزق فيها بكره واشيا او دوی لره به رزق ددی په دې جنت کې بکرته واشیا سبای او بیګای سار او ما خام به ته رزق ملاویږي نو چې سار ملاو شي ما خام به ملاویږي نو په جنت کې خو سار او ما خام شته نه دا مقادیر دي یعنی هر وخت کې تا ته دا رزق ملاويږي څنګه چې دنیا کې ساره ما خام غرمه ما خام بری وړوړې خوړه سار ملي ناشته به دی کوله دغه شانې الته وکای چې سټیم دی رزق غواړي بکره تم و عشیه 24 غنټه تلک الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا الله وی تلک الجنه التي دغه صفاتونه والا جنت التي نورثو دا غ جنت ته نورثو چې ورکو به منګه بعوضه میراث سړی ته بعوضه ملایي کنه نو الله وی دا جنت ور زور کوم بعوضه من عبادنا د بندگانو زمنګنا من کان تقیا اغه سوک چې هغه وی تقوا والا یا توحید والا اوس د دې زینا دویمه حصہ د صورت شروع کیږي او په دې کې عجز د ملائکو ذکر کوي چې دا فرشتي عاجز دي او د رد کې د شرک په عبادت باندې او رد کې د مشرکین بل ملائک باندې او دا ثابتې چې دا ملائک الله ته محتاج دي ټول او څنګه تر دې پورې چې زمکه ته کتر راکوزيږي کنه نو بیا هم دو الله ته په دې زمکه راکوزيږي محتاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام من وحی لیټ شو نبی علیہ السلام نا کافر ته پوس کړو روح چې ذلقرنین سوکته اصحاب کب سوکته دا تپوسونه کړو نبی علیہ السلام له لفظ د ان شاء الله ير شو وحی لیټ شو نو چې جبريل راغی نبی علیہ السلام ورته ما يمنعك ان تزورنا اکثر مما تزورنا اے جبريل ته څه شي منع کړې چې ته زمنګ زیارت لراش زیات دا غنه چې ته زمنګ زیارت لراش زمنګ زیارت لا زیات زیات راشه تو ولې لیټ شوې نو جبريل دا ورته وی وما نتنزل الا بامر ربك وای ملائک نشورا کوزی دې منګه دې زمکه تا الا بامر ربک مگر په حکم ستاد رب من خو خپل وزر اسی بغیر د الله د حکم نه نشوړه قولې من کله زمکه تراتلیش له ما بین ایدینا و ما خلفنا دا هغه په اختیار کې دي هغه څه چې زمنګ نه مخ کې دي هغه څه چې زمنګ نه هغه څه چې زمنګ نه رسول هغه څه چې زمنګ نه مخ کې دي و ما بین ذلک او هغه څه چې په مین د دوه کې دي کوم چې رستو مخ کې او د دې دواړو په مین ګور له سر اشاره ست وکړه تصرف د الله تعالی ته د دې الله په اختیار کې دار څه او ما بین ایدینا مراد تن حالات د دنیا دی و ما خلفنا مراد دی حالات د څه شي د آخرت و ما بین ذلک ما بین ذالک مراد نسی شه دی هغه د دوه شپېلو منځ شپېلې اوله فنا او دیمه شپېلې را پرته کېدل د دې منځ دا ټول د الله په اختیار کې دي د بل چا په اختیار کې نشته وما كان ربك نسيا او نه دې ستارب هرون کې سوک پیجنې هغه د پاره چې داغه هم نام سوکشته سمیان هم صفت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې د الله استغه صفت محض الرحمن هغه د الله نه علاوه بل چاته ته نشي ویلې لکه څنګه لفظ د الله نشي ویلې نو بل چاته رحمان نشي ویلې دا رحمان صرف صفت ده الله پاک دی هل تعلم له سميه د دې الله څوک هم نامه هم صفتی شته نشته ويقول الانسان اذا اذا ما مت لسوف اخرج حيا اوس په دې کې زجر وکي په انکار د باس بعد الموت باندې چې د مرګ نه رستو څوک منکر دی چې دوباره ژوند نشتی دا رنګ دا استفهام چې د استفهام انکاری دی ويقول الانسان وی انسان کافر انسان نه مراد انسان کافر دی اذا ما مت ایا هر کله چې زمړ شم هر کله چې زمړ شم نو خامخا زر دی چې الله ورته وی او لا يذكر الانسان وانا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا په دې کې رد دی په منکرینو د باس باندې او اثبات د باس کې په دلیل د اول ژوند سره چې الله وی ګوره تعالی مش دا ژوند د دنیا را کړل او دغه مخ کې څه شي نه وي د نشنه مشته کړي الله وی اولا یذکر الانسان آیا ندی یاد دی انسان تا نه خلقناه یقینا دې موږ پیدا کړلې من قبل پخوا مخکی ولم یک شیئا نو دې هیڅ شی او سوره دهر کې سوی لم یکن شیئا مذکورا د د مخ کې سنوم ذکر نو د د تذکرہ نه کېده الله وی نشوی نو په وجود کې میرا وستی نو دوباره ژوند بیا څه ګران دی دوباره ژوند خاصان دی په قران عظیم کې سلور دی راغلی سوزه سلور زین راغلی یو سورت یونس کې یو سوره سبا کې یو سوره تغابن کې او یو دا سوره مریم کې نو الله وایي او لا یذکر الانسان وان فوربک لنحشرنهم نو قسم دی وستا پر رب باندې فوربک نو قسم دی وستا پر رب باندې لنحشرنهم ضرور یو ځای کوم بدوی لره او وشیاطین او شیطانانو لره ثم لنحذرنهم بیا به ضرور حاضروم دوی لره حول جهنم جسیا چاپیره د جهنم جهنم نه په زنګونانو باندې پراته ګور او شیاطین وی شیاطین نه مراد شیاطین د انس او د جن دواړه قسم شیطانان او حول جهنم جسیه جسیه چې په دې زنګونانو منده سکینی کنه او په مخه داسې ارتاو شي مونږ ورته پښتو کې پړ مخ ارتاویدل وایي دا زنګونه نیول کې پارتاو شي هغه ته جسیه دا ولی جسیه ځکه چې قیامت داسې hebat پي چې دوه بتلې نشي لکه پاس چړي معنی بیوشي راشي کنه یو دم داسې زنګونه نه کتولې دوه منه په داسې حالت راشي د hebat چې دا دوه زنګونه نه لګي او یا جسیه د دې وجنه اکثر تاسو به د موریدان لیدلی کنه هغه زه خپل پیر ته داسې کته شي پنځنګونانو منې کینی او کله ول خپې خولې کله ول لاسونه خولې نو الله وی الته په دنیا کې داسې کنو راځه چې اوس قاعدت خپل دلته هم کوه جسیه او یا جسیه نه مراد څه د ډلې ډلې جماعتونه چې د جم د جهنم نه غیر چا پر ډلې ډلې په دوسه رايو ځکم ثم لننزعن من كل شيعه ايهما شد على الرحمن عيتيا الله وی بیا براو کاغم من كل شيعه د هر یوی ډلینا ايهم اشد على الرحمن چې کوم یو د دینه چې ډیر سخت په مهربان بادشاہ باندې عتیان پنا فرمانای کې پنا فرمانای کولو کې په الله باندې ډیر سختو ډیره سختی کوله د الله په نافرمانی کې اشاره ستا چې کوم یو سرکش دی په کوم قوم کې په کومې ډله کې د الله مخالفت کې ډیر تیز روان دی کنه نو الله د قیامت پر ځاول باغ راو باسم د هر یو ډلې نه هغه کس ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا ثم لنحن اعلم بالذين اوس په دې ځای کې دی آیات کې علم د باری تعالی خي چې الله تعالی زیات عالم دی زیات خپي جني هغه جهنمی چې څوک مستحق د جهنم دی نو الله وي ثم لنحن عالم بیا منګه خبر یو پاکستان باندې وهم اولا بها سریا دی آیات کې یو دوه درې ترجمې دي یو دا چې وارد په معنا د دخول او د منکم نه عام خلق عام مراد چې کافر مسلمانان هر څوک الله وی وان منکم الا واردها نشته تاسو نه څوک اے مؤمنانو اے کافرو الا واردها مگر داخلي کې بعد جهنم تا نو مؤمنان به داخلي کې د پاره د سیل جهنم ته بلړ شي ځکه هر کس به جهنم ته په دې معنی سره جهنم ته بلړ شي مؤمن به سیلو کې چې دا دوزخ دی او کافر براشي د عذاب د پر معذب کېدو د پاره او دوی معنا ده د وارد په معنا د تیروتو تیروتل او منکم دق عام دی نو ان منکم الا واردها نشته تاسو نه اے مومنانو کافرو الا واردها مگر تیریږي با پدی دوزخ باندې تیریږي او څه لپاسه په تیر وزي پولیس رات منی با زی الا واردها او دریم معنا دا د منکم دا خالص کافر ته د ضمیر راځي دي نو ان منکم نشته دي تاسو نه کافرو الا واردوا مگر داخلي کې به دي دوزخ ته د پرد عذاب کافر به الله دوزخ ته داخلي کان علی ربک حتما مقضیا دستا پر رب باندې دغه فیصله کړې شوی الله باندې دا فیصله شوی دا الله دا فیصله د مخ کې نه کړی دا کان علی ربک حتما مقضیا د پستا پر ربانی هغه فیصله کړې شوی دا فیصله الله مخکې نه کړې ده چې دوزخ ته وځي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله وي دو به دوزخ ته بوزم مؤمنان بلنه بنجات ورکم نو تا باندې به استکبار او تکبر کوي چې راشه سړیا ستاسو دي کورون ته وګوره که تاسو د الله په نیز غوره وي نو تاسو د غټ غټي بنگلي را کړی وي ایر کنډیشنې به درته چلی دي گاډي به درته ولاړو زمنګ شانې موږ چې دا مالداري وکنه موږ د الله خوخي تاسو د الله خوخ نه یای ځکه تاسو له الله دا مال او دولت نه راکړي الله وی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ خدای په اعتبار د زی خیر مقاما غره دی په اعتبار د زی چا مقام غره دی دا مکان ستا غره دی که زما ستا مقام غره دی که زما واحسن ندیه او خسته دی په اعتبار د مجلس د چا مجلس خسته دی زما په مجلس کې مالدار خلق ناشته خسته خسته خلق ناشته ستا مجلس کې څوک ناشتي چې خیرنې کپړې دي ترخون نه بینځي داسي غریبانان دي او زمنګ مجلس کې وګوره د مالدار خلق ناس ته وګوره نو دا فرق کوي په سمني د قران ولا تقابل کې چا سره د غیر قران ولا کافر دا تقابل کوي نو الله وی په دې ډیر منازيګا دا سره څه شي تانه مې غټ غټ خلق توا کړل مخکې په دې دنیا باندې ناز مکوا وکم اهلکنا قبلهم من قرن او ډیر الله وی هرا کړی دی منګه په خوا د دین وړاندې د دین من قرن وړاندې د دین من هرا کړی دی قومونه من قرن قومونه د یو زمانه په یو زمانه کې الله ما ډیر خلق تبا کړی دی هم احسن اساسا چې هغه خستو په اعتبار د سامان ورئیا او په اعتبار د شکلونو داغو شکل د تاسو نه خستو او داغو سامانونه د تاسو نه ډیر زیاتو اساس هغه سامانونه ته ویل کیږي چې د کور سامان یا د مجلسونو سامان چې هغه ډیر خستې او رئیا صورت او شکل چې هغه صورتونه او شکلونه هم دا غو تاسو نه خستو قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا او پیغمبره من کان فی الضلالت سوق چې په گمراهۍ کې نو فلیم دود له الرحمن مدا یو وهم راغی ذهن کې کنه اوس هغه د وف وهم دفع کوي چې یا الله پاک موحدین دي غریبانان پیدا کړی دي کافر لدی مالونه ور کړلی خپل نه فرمان دی او چت کړی دي غریبانان دي مال هغه موحدین دي غریبانان پیدا کړی دي الله پاک نو دو بدیم د غشان پیدا کړیو نو الله وی نه کنه او پیغمبر من کان فی الضلاله سوق چی په گمراهی کې نو فلیم دود له الرحمن مدا نو مهلت به ورکی اغلره مهربان بادشاہ مدن مهلت ورکول دته الله مهلت ورکی دا چې نه ذلیل کوي نه رسوا کوي دا مالونه ول زیاتي دا دې چې وي ايل فريقين کوم یو دوه ډلې غوړې دي پرې دوه ډلې کوم یو غوړې دي د مقام په اعتبار سره دا دی ولی وای ځکه دنیا مې ولا ور کړی ده کنه نو الله وی دا ولی ځکه مهلت ولا ور کوم سو کومه مهلت ولا ور کوم حتا اذا او ما یعدون الله وی تر دې پورې دا مهلت ور کوم اذا راو چې کله اوویني د ما یوادون هغه چې د سره وعده کې دي شي هغه وعده د شي اما العذاب و اما الساعه اما العذاب یا د عذاب هغه وعده و اما الساعه یا د قیامت وعده وسره من کړ دا هغه وعده د څه شي دا د عذاب یا د قیامت قیامت پر شي باقي کې بول عذاب ورکم یا په دنیا کې ول عذاب ورکم دا پته ورته ولګي چې سو کمزورې دي په اعتبار د لخر دی خو چې زه خو ډیر عزتمنم کنه او ډیر تکړه ما ډیر مالدارم نو چې کله الله په دغه عذاب راول مرګ راول نو ته پته ولګي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى اوس ګوره چې موحد دې تکلیفونه پراغلل مصیبتونه پراغلل او د دې اراده دا ده چې زه د الله ته نور نږدې شم نو الله یو یزيد الله زیاتی زیاتی زیاتوی الله تعالی کسانو لره اهتدوا چې هدایت مونږ لري هدن توفیق یا هدایت نور هدایت چې د اراده داوی چې زه هدایت مومما نو الله ولا نور هدایت زیاتې ثوابا په اعتبار د بد دی او خیر مردا او په اعتبار د واپس کیدلو ګور دې کې خیر مردا وي او د قایات مخ کې سورې کاف کوم تیر شي ده کنه والباقیات الصالحات خیر امل التویل ثوابا وخير املا ځکه الته کې هغه سړی خپل امید د چانه لګولیو د زامنو نه د مال نه اوس دا ذکر دا کافر کوي هغه مشرک چې وې زه شرک کوم نو زما برکت راځي په کارونو کې چې د بابا په نوم باندې نظر نیاز ورکما نو زما سکیږي هغه برکات راځي لکه عاص بن وائل هغه وی چې زه چې څومره شرک کوم کنه د بابا په نوم نه زما د مال کې ډیر زیاتواله راځي نو الله وی افرایت الذی اي خبرت په حال دا کس پاغه چا چې کفر کړی دی بیا آیاتنا د آیاتونو زمنګ وقال لاوتینا او وی چې ضرور برا کړې شي ماته مال او ولدا مال او اولاد وی انکار زماداتونو نه کوي شرک کوي او مال دا مال دولت چې را کول کیږي د شرک د وجنه را کول کیږي نو الله وی جواب ورکي اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا د چرته لوس کړ دې د الله سره الله زه سره لوس کړی تاو بچ کوم د تکن د غیب پته ولګی دا زکه دی وی چې مخکې ویلو کنه ما د دایره د نکم چې دا بګند مال به زما ختم شي کزه الله ته واپس لئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا نو الله وی کلا کوم مخکې 77 نمبر آیات کې تیر شو کنه لا اوتین مالا و ولدا ما ته به دا مال او دولت را کولې شي رستو ګور دې کې لفظ د کلا وي او دا کلا لفظ په قران عظیم کې 33 ځله استعمال لري سو ځله 33 ځله او دا کلا دا لفظ د نصف د قران عظیم نه په خپل استعمال لري د نصف نه مخکې د کلا لفظ نشتی بیا دا کلا د دې دوه معنی راځي یو کلا په معنا د حقا راځي او دویم کلا په معنا د ردع راځي نو دلته کلا په معنا د ردع سره دی ونمد له من العذاب مدا ونمد له هغه څه برابرې چې دغه مال اولاد زما همیشه پاتې کیدون کړي دا و همیشه ما سره په دنیا کې او په آخرت کې نو الله وا بخل اخر وا بخل موږ د ناغه چې دی وینا کوي وياتینا فردا او را بشي د موږ ته یوازي یا فردا د فرید نشي معنی ست تشتور د برازي ما ته تشتور کی یوازي سی شی ور سره نوي ها دنیا او آخرت کې چې دو من دوی د الله نه علاوه د نور الہ دې د پاره نسو چې دا زمنګ د پاره شي سبب د عزت او د نصرت شي الله وی کلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا دوخ په دنیا کې ځان د پاره له هونی سل دې د پاره چې د دوی امدادو کې نو الله وی کلا چری نشی کینی داسی ددو دا امداد نشی کوله بلکې سيكفرون بعبادتهم سيكفرون زرد چې انکار به وکړي به عبادت هم د بدنګي د دوینا ويكونون عليهم ضد او شبه د دوی په خلاف کې ضدن دشمنان یا ضد د دوه مقابله کې به ودرېږي د قیامت پر ورځ به د دوه مخالف شي د دوه د عبادت نه به انکار وکړي چې والله ربنا ما ما كنا والله ربنا دو به قسم خوري چې دو زمونږ عبادت نه کړي دو عبادت نه به منکر شي او دویم چې کله دی دوزخ ته داخليږي کنه کلمہ دخلت امه لعنت اختها یو بل باندې بلعنتونه وي یو بل سره بروانيږي ایو بل پسې وفاسي پر دوزخ کې دوی به د قیامت پر ضد یو بل دشمنانو ضد بشي سړی چې دا یوي کوي کنه نو د لخت او لخت مخې ته میخ یغه لخت چې دی ساوري لروا چې غویر نو هغه ټوپ دغه تم ویل کی تعوزهم عزا یا تعوزهم عزا په معنا د تیزی راځي تعوزهم عزا تیزی تیزی دی کافر لره عزا په تیزولو سره دوه ختی شي په دې کفر کې او په دې بدعاتو کې یا تادی مکوا تلوار مکوا په بدوای کې ولی انما نعد لهم عدا یقینا شمارو منګه دوی لره شمارل من خو ددو دا ګناونه ددو دا مخالفتونه ددو دا شرک او کفر د سکو الله یې منګه شمارو څنګه چې ددو ستا هغه منګ شمارل لساغستل د قشن ددو ګناونه شمارو پرې د چې دوی دا ګناونه او کینور نو هغه باندې د پخولو د سبزی راوړلو د سشي پخولو دا هغه غم پې نه ځکه ملمه دا هم د الله ملمانه دي په دوه باندې په دا غم نه دا هر څه ور الله تیار کړي وفدن ونسوق المجرمين الى جهنم وردا په دنیا کې خو د مجرمانو مزه کړي وکنه ارزه کې دو مزي وي نو الله وی د قیامت پر ورځ ونه سوق المجرمین او بشړو منګه مجرمان دی جهنم ته وردن تگی یا وردن پیاده بغیر د پیزار نه د غشانی بیراکاږي داس منسوق المجرمین یا ونسوق المجرمین او بشړو منګه مجرمان جهنم ته وردن ډلی ډلی خو ورد تګي تګي به ولي کو دي جهنم ته دا سی به کنه چالاقيږي به او الته چې لاړ شي وبس کی نو فقط تا امعاءهم هغه وبس ګند خېټي ته لاړ شي کنه خېټي هغه دغه بوله ټوکړي کی ايش بالوجوه مخکې وې سورې کاف دا مخونه به ور راتکی لا یملکون کې ضمیر راجع دی مخکې عام نو معنا دا ده لا یملکون الشفاعه اختیار نه لري دا مجرمان لا یملکون که ضمیر راجع دی مجرمانو ته اختیار نه لري دا مجرمان د شفاعت کولو احدن اچالره الا لیکن هغه څوک چې حاصل کړي دي عهد توحید هغه څوک په سفارش کې چې عهد عهد توحید حاصل کړي وي نو هغه به شفاعت کولی شي په دې معنی پوه شوي لا یملکون شفاعت اختیار نه لري دا مجرمان د شفاعت کولو چاله را الا لیکن هغه څوک چې حاصل کړي دی عهد د توحید نو هغه به شفاعت کولی شي الا من اتخذ عند الرحمن عهدا نو پدې کې مستثنا منقطع او استثناء د شفیع ده دویمه توجیه ده اختیار نه لري هیڅوک د شفاعت کولو لا یملکون الشفاعه اختیار نه لري هیڅوک د شفاعت کولو بل چاله مګر هغه څوک چې موحد وي نو دې به سفارش کولی شي الا من اتخذ عند الرحمن عهدا معنی څه هغه څوک چې هغه موحد وي هغه به سفارش کولی شي څوک چې چا سفارش نشي کولی موحد به سفارش کوي په دې کې استثناء متصله او استثناء د شفیع او درې متوجیدا ده لا یملکون شفا لا یملکون ضمیر راجی د متقیانو ته لا یملکون اختیار نه لري دا متقیان د شفاعت کولو چاله را الا مگر هغه چاله را چې موحد وي دا متقیان د چا سفارش نشي کولی شفاعت نشي کولی ها دا هغه چا بکی چې هغه سړی ما موحد الا من اتخذ عند الرحمن عهدا شیئا ادا په یو سخت خبرې په درنې خبرې باندې تاسو خو ډیر سخت خبرې باندې راتللو کړه لقد جئتم شیئا ادا یقینا راغله تاسو په خبرې درنې باندې ادن هغه خبره چې هغه ډیره درنه ده ادن په معنا د ډیری ناکاره خبره ډیره بده خبره باندې امرا ثقيلا اذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا څومره درنه خبره ده الله وی دومره درنه خبره ده مخکې سورې کاف کې ویلو کنه او وشلیږي دا ځمکه وتخر الجبال حدا او ارتاو شي دا غرونه حدن زری زری خس خس شي دا غرونه ټول دومره درنه خبره دی وکړه اشاره ستا چې دومره درنه خبره دی وکړه چې ته قیامت پراشي ځکه دا ټول ارڅ چروانیږي کنه نو قیامت پراشي نو دا قیامت ولی رانغه دومره درنه خبره وکړه او دار سولې ارته ونشو ځکه حدیث کې راځي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې په دې مخ د زمکا یو موحد موجود وي چې هغه کلمه د لا اله الا الله وي نو الله به قیامت نه راولي نو داغه موحد موجود دی موحدین موجود دي د دې وجنه الله پاک عذاب نه راولي د زمکا اسمانه دا نشلې نه ارتاوي د دې وجنه کني دومره درنه خبره دې کړل چې اسمان ارتاو شي زمکه وشلېږي او غرونه دوړي شي بالکل ان دعوا للرحمن ولدا د دې وجنه چې را بلی دې د رحمان لره زوی دا زمکه اسمان دا ارس ولی بوچوي د دې وجنه چې را بلی دوی د رحمان لره زوی الله لره ولد ثابتې کنه د دې وجنه دا ارس بوچوي وما ينبغي للرحمن ان تتخذ ولدا ندی مناسب مهربان بادشاہ لره چې اونی سي ځان د پاره ولد ځان د پاره نائب اونی سي سوره اخلاص کې سوي لم يلد ولم يولد التس دلته اتخاذ الولد ذکر کړي دلته ولد حکمی مراد دی او التا ولد نه مراد شي ولد حقيقي لم يلد نو ځکه وی لم يتخ ان يتخذ ولدا چې ونی سي الله ځان لپاره نائب ولد نائب نه دي هر هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او پزمکو دي پزمکو کې دي الا ات الرحمن مگر راضی با مهربان بادشاہ ته عبدن بندگی کون کی الله ته برازي تمام تابعدار عبدن راضی به بندگی کون کی عاجز برازی دا ټول چې سدي کنه پیغمبران دي کاولیا دي که تمام انسانان تمام مخلوق دا خو تمام عاجز دي نو په دې صورت کې مسله د عبدیت بیان ده چې دا تمام عاجز دي نو الله وی دا تمام به الله ته عاجز راځي د قیامت پر ورځ لقد احصاهم وعدهم عدا لقد احصاهم یقینا راګر کړ دی الله الله تعالی دوی لرا په خپل قدرت او په علم کې لقد احصاهم یقینا راګر کړ دی الله دوی لرا په خپل علم کې او په خپل قدرت کې په قدرت او په علم د الله کې دي وعدهم عدا او شمار کړی دی دولره پشمار سره یعنی څه الله ته دغه جزئیات علم دی د وړ وړو سيزونو علم دی الله ته دا علم دی چې په دې زمکه باندې سو شګي دي د هر شګي ذری ورته پته ده وما تسقط من ورقه الا يعلمها ته یو پاڼه په یو ونی نارتاویږي کنه په هر ځنګل کې چې پر الله ته دا علم الله ته دریابونو د شګو تعداد او دار سره سدي علم دی نو الله دا ټول ارس مشمار کړي ماته پښمار باندې معلوم دي سيجعل له الرحمن زردا چې پیدا بکړي دی لره الرحمن ودن مینا پزړونو د مؤمنانو کې مینا پزړونو د نیکانو خلقو کې ودا الله بل دې خلقو پزړونو کې د محبت پیدا کی حدیث کې راځي کنا نبی علیہ السلام فرمایي کله چې یو انسان د الله خوښ شي الله جبريل ته وی دا مې خوښ شو دا زما بنده زمنې مینم نو جبريل وی الله زپې مینم نو جبريل اعلان وکي چې الله په مین دې زپې مینم اے دا اول اسمان والو نو هغه مونږ په مینم نو دغه شان هغه لاندې اسمان والو لاندې لاندې اخیری اسمان والو بیا دې زمکي والو ته اعلان وکي نو د دوه پزړونو کې الله پاک دغه کس سره محبت پیدا کی د نیک سړی سره سړی محبت کی کنه خپل استادان سره سړی محبت د قران استاد سره کنه ځان په وجنی نه د پزرګاو چې ورته ناسي قران ته ناسي دا ولې دا محبت د استاد فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه الله یقینا اسال کړی دی منګه دا قران ستا په جبه باندې پیغمبره اشاره ستا چې دا قران عظیم تعالی یریږي بنا نبی رسول الله تعالی وی او ستا په جبه من اسان کړی دی ولی لتبشر به المتقین دې د پاره چې ته زیر ورکی په دې سره متقیان وتا او تنذر به قوما لدا او ير ورکړي په دې سره قوم جګړالو ته لدا جمع د الد سخت جګړ مارته ویل کیږي یا غ کوک د حق نه تلون کیتا او یا ډیر دروغجن الد لدا وکم اهلکنا قبلهم من قرنن او ډیر هلاک کړ دی الله یې منګه مخکې دونه من قرنن قومونه من قرنن پیړی الله یې ډیر می هلاک کړ دی نو هل تحس منهم من احد آیت ویني دو دینه سوک دا ما چې هلاک کړی دي او پاغو کې داغو الیهو هغه معبودینو نو آیا ته هغه کې سوک ویني اوس دی وخت کې او تسمع لهم رکزا یا اوري تاخوی لره کشار د خپو رکز ویل کېږي چې کله سړی ځي که نه د خپې نه د اواز وځي کش کش چې کېږي هغې ته ویل کېږي رکز هل او تسمع لهم رکزا یا اوري ته دوی لره کشار د خپو الله دې عمل کو توفیق راکړي الله دې قرآن عظیم متاثر